ها فکر باندې کې خیر خپل کوم سبق ځکه نه خرابو چې دا ډېر قیمتي دي بهترین دي چې دا بهترواله زمونږ نه ابس لاړ نشي وعنه او نقل لی د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نا مکه حدیث مو د حضرت انس نا او غزوات دام دار نقل لی قران او سنت ولا عالم پیدا کوي فبعث اليهم 70 رجل من انصار ولګ نبی علیہ السلام هغه خلقو ته او یا سړي د انصارنا یقال لهم قراء چویلی شو هغه ته قراء خقاریانو خود قران لستونکو بار طریقہ قاری عالم د قران او سنت والا راولوي فیم خالی حرام فدی قاریانو کې اماما د حرام بن حل ملحان رضی الله عنه حرام بن ملحان صحابي نوم دی خالی ماما ته فدی قاریانو کې ماما او زما حضرت انس او ماما او زما حضرت حرام بن شبه دا شبه الله شبه شبه شبه ويشترون به طعام او خرصور اغسته به پاغه باندې بیا طعام لرګي به خرص کړه بیا به پاغه لرګو په پیسو باندې طالبان لساغسته هل اهل الصفا وللفقراء اغسته به پاغه باغ قیمت باندې خوراک د پاره د طلباو اهل الصفا د پیغمبر خاص صحابه کرامو وللفقراء او د پاره د غریبانو طالبان صفهم وی او فقرا هم وی درځه به خلکو کار کسب کاو او پیسې به ګټلې نو ځان له جیبونو کې نه چولې آ خلکو له پیسې کولا د سودا بندوبسم کاو د غریبانو خیالوم کې ان ټوله پیسې ګټي او جیب کې چې نه په دین بم لګي سي سا پاک پرستو بم لګي فبا سهم النبي صلی الله دا موږ ته حدیث سو خبره کوي یو چراولی نو قران او سنت والا دایره والا یو چې زدکه نو قران او سنت زدکا د شپې زدکا زړه د خیر کار کسب کوا مال ګټا په دیني لګوا څه خبرو باندې باس راغې او ها مباس باسو شو نو جنگ یو کو فقتلوهم نو قتل کو هغه بدمعشانو ناکار خلقو دغه قاریانو لرا هغه او یا قاریان قتل کو ډیر بدبخت وو بدبخت نو د بدبخت بدبخت او د پیغمبر ها نو ته ملاو شو چې پیغمبر ته لګیلو خو سم خلکو کړو صحابو بیا قاریانو ولکه قران پرو قبل ايبلغ المکان دا قتل کړ په کم ځای کې مخ کې د رسیدلو د خپل مقام تا الله تعالی وجل فقالوا نویغی اللهم بلغ عنا نبینا ګور الله څنګه आवाज آئے رسې نو چا غي او وجل نو چې سي وجل او صلا په وجلو لګیا او دا غي یا په دې وجلو په حالات یا غي دا, دا دعا وکړه قاریان وی یا الله اور سوا زمنګ دا خبره زمنګ پیغمبر تا چمنګه پلار او وجلو ځکه پیغمبر خو زمنګ نه خبر نه دی دی وو ته نور باندې معنی کوي او منګه الله د تو وجلو نو زمنګ دا پیغام الله زمنګ پیغمبر ته اور سوا فرزینا نو موږ خوشاله یو الله ستانا ورزی تانا او ته خوشاله ای زمنګ الله الله د یو بل نه خوشاله زمنګ نه موږ ستانا خوشاله دا خبر اور سو زمنګ پیغمبر تا چې موږ او وجلو او الله زمنګ نه خوشاله دی موږ د الله نه خوشاله یو قران ورنه الله خوشاليږي ها چې قران او حديث سره په اخلاص کار کوي قد قتلوا وجلشوا فانهم قالوا ویلی دی اللهم بلغ عنا نبینا او پیغمبر عالم الغیب وسره د پیغمبر تعلق د چا سره د الله سره جبريل راغی وحي او تاسو هغه خبره فرمان الله پیغمبر ته ورساو د شهید ارمان الله رسېخه او د شهادت کې چا کوم خبره وږي هغه دشتنی هغه الله رسېخه من کتاب هذا لفظ مسلم وعنه ګور یو حدیث کې یو خبرداراله چې خپل استاد مشر جوړې نو هغه سو جوړ کا چاغه سوي قران وسو مو غو صرف دور ای چې لکه من کته پورته کوي وای کنه ډیر خلکو نه ماول استاد موږ ته څه کس پکاره چې موږ صرف کته پورته کوي دا حالت ته دی ما قران ته حدیث ته وګور يعلمون القرآن والسنه چې موږ ته قران او حدیث کوي او بل لا چې کله د شپې درس کوا درځ اوسګار نه کار کسب کوا هغه پیسو کې غریبانان او علما او طلباء ولا س اور کوا سپه اخلا ولا نو چاغیر او بل دا چې هغه کم ارمان په وخت د شهادت کې وو کې داغه خبر الله پس مندګانو ته په څه طریقه ده سي یا خوب وی دی یا الله په لکه واچي وانو نقل دان رضی الله تعالی عنہ نا قال او غاب عمي ان سمن نظر عن قتال بدن غائب شو زماتر حضرت انس وی نظرو د قتال د بدن نه یعنی د جنگ بدن نه غائب شو نو په سوج باندې فقال نغار مان کړو نو ویغه اې د الله پیغمبر غیب تو عن اول قتال زه غیب شوو ما زه غیر حاضر شوو ما د اول جنگ چې جنگ کړو تا د مشرکین سره اے دا الله پیغمبر زد اولی معارکی نا دا اولی سیر د جنگ د بدن نا غائب شوی ما د تاسو نه می جنگ کړي خو سو وجب وا چې تا جنگ کاو د مشرکین سره لئن الله کچر د الله قسم دې ک الله حاضر کړي حاضر کړي مالرا کزه حاضر وې موجود وې جنگ د مشرکین وتا الله يرن الله ما اسنو خامغال دلې به الله آکار چې ما کاو چې ما د مشرکین سره کم کار کاو الله زما د حال نه بیا خبرو زما د هغه جذبي او د جوش نه یعنی وسیر الله صنیعی کوي دا کسان یعنی مشرکانو چې کم کار کړي دي الله عزت نه بیزان یعنی مشرکین ثم تقدم بیا را مکش د انستر فاستقبله سعد بن معاذ نو رامخا مخشا غتلون به پاره کې سوکو سعد بن معاذ رضی الله عنه فقال یا سعد بن معاذ الجنه جنت مخه ته وینم ورب النظر زما د قسمی پر رب د نظر باندې قسم دې انی اجد ریحها من دون وحور زموم ما بوی د جنت د خود په خوا کې د خود په خوا کې د جنتونو بوی ما ترازی جنت ته جنت ته فقال سعدوی رضی الله تعالی عنہ یعنی زه خبر ورکړ ډیر مشتاق د جنت چې زه جنت ته ډیر مشتاق یم د جنت هغه خوشبویان زه محسوس کوم اوس نه یعنی د دې احد د غر سره خوا کې یعنی تصویر هغه شکل د جنت الله دا هغه په لکه جوړ کړو او دا هغه بوی هغه محسوس کاو پوه فقال سعد وی فما استطعت یا رسول الله ما سنا څه طاقت نه دی اې دا الله پیغمبر دا سچ کوي قال انس فوجدنا به بزعم و 80 ضربه بالسيف پوری زما پاغه باندې صد پاسا ووجدناو او موږ مونږ دا غلرا قد قتل چاغه وجل شویو جنگ خو شورو هغه غشي وشتل او هغه فارم گزارو نه کېده هغه وشتل چې کله جنگ په ختمې دو نو موږ مونږ هغه لرا او په داسې حالت کې موږ مونږ چې و مسل به المشرکون مسلکړو هغه د مشرکینو مسلکون دا چې دا غنه غوونه کټ کړو هغه نه پوزه کټ کړي وا دا غنه باز سیسه د مخ کټ کړي وا په داسې حالت کې مونږ ووري شکل داغه بدل شوی او مشرکانو وشته اومو اتیا سره پاسه گزارا او بیا ته ارث کټ کړو سترګم ته بارا چوک کړي فما عرفوا احد الا اخته ببنانه هغه چا پیژاندل چې دا څوک دا کم صحابي دی یاره چې سترګم په ځلې وکړي شي پوزم کټ شي غوګونم کټ شي مخ دام ځای کې ځای په ځای کټ شي په څوک څه پیژا څوک دی نو خوري ولا راوستي دا خور ورو یو بل پیژني بیا رجال صدقوا ما عاهد الله عليه د سورته احزاب آیت ته دا سړی دی رښتینی کده هغه چې وعده کړی و دا الله سره پاره باندې الله سره وعده کړی و مکه حدیث کې تیر شو لا يرن الله ما صنعوا زب الله دې دروي چې ما کم کار د مشرکین سره کاو الله ولي دې کنا کا څومره شجاع لیډرو غشي گزارل او غشي په دواله راتلل ورستو شوی نو زره زره شو مسله شو اندامونو ته خون شو ورستو شوی او ها فمنهم من قضا نحبه باز دین اسو کو چې پوره کړه اخپلا ها نیټه زمونږ د اشاعت خخ علماو هر قسمه تکلیفونه په دې مخ دور کې باغی راغلو باغی خپل ډېر مسلشیو مو هر قسمه حالتونه سره راغلو باغی خپل کار او خپل دغه نو پر خو دنیا نه الله دې هغه مقام کې سکی دا ډېر ګران کار دی الی اخر یات راخدا ته پور متفقن علیه وقد سبقا فی باب المجاهده او دا تیر شو دا حدیث مکه په باب د مجاهده کې مقصد دا دی چې هر قسمه تکلیفونه به انسان ته رسیږي دا الله په دین کې واسنا ها چې د دین نه ورستنو شي الله له موږ دا حالتونه نه راوړي اډر ګران کار دی چې په ژوندۍ مې ستانه پوزه غوسه ستانه غوږ غوسه ستانه سترګې وباسي ستانه نوک وباسي ستانه مخه زه په دې کټکې کنه نو دا ډېر ګران کار دی ها الله دې موږ ته داسې حالتونو نه بچ کړال الله دې موږ ته ټینګ او الله دې موږ له استقامت راکړي